بسم الله الرحمن الرحيم فصل دا بل قسم مسائل دي کنه دا مخشي اي عوارض وي چې پس رالمیز پسې دلو او په دې شي عوارض به چې پس رالمیز پسې دي نه هم مکرو کېږي کچېره دلیل د نهیه موجود وو خو هغه دلیل ځونی و قطعی نه و ځونی یو ثبوت و یعنی خبر واحد و حدیث یا د الفاظ دلالت کنه هغه عدالت په معنا باندې قطعی نه و بلکې عدالت ځونی و بیا دا نهی تحریمی ویلي که نه مکروه تحریمی حرام ته ورنږدې وي واجب الاحتراز ده د مکروه تحریمی نه وی کنه فارض ضروری ده د غیر مشروعات په طرف مکروه تحریمی داستی لکه مکنه واجب مشروعات په طرف باندې اپ مقابله شدي لکه د واجب کلچ ضروری دي درنګ د مکروه تحریمی نه احتراز او اجتناب کنه دا ضروری ده او کپل منظر شه دینه وشول کنه بدل موضوع اعاده واجب ده می به سای بیار ګرځوي او خو شولو ځکه چې فاسد خو نه لمز او کچیر هغه دلیل د معنی ولکنه هغه ثابت نه و بدا هغه دلیل د معنی دلیل نه و چې دا شی معنی ده بلکې دا پښه مطلوب ده چې دا کنه د مخالف جانب اولاد ده د مخالف جانب ریغ ده بیت مکروه تنزیهی وته ولا شي کنه مکروه تنزیهی ا د ه ګ مراد دا وی که چې دا خلاف اولا ده په بهتر نه که دا اندره نمبر دو شی ده دغه ويكره للمسولي ان يعبس بثوبه او بجسده امام محمد صاحب فرمایي که چې دا مکروه ټکا چې روشي مطلق دنه مکروه تحریمي مراد وي چې مطلق روحي یو کړه هټه کا کته وځي کې به مکروه تحریمي مراد وي خو قاعده کلیه دا غنه دوکنه ډېر یا مکرو ټکا یا کرهو ټکا روشي یا مکرو ټکا روشي هو مکرو تن زهی مراد وي و یکره للمصلي مکرو دی المسکوین کې د پر ان یعبس بسوبه چې دای کنه عبس کو د خپل جمعې سره عبس چار کو په خپل جمعه باندې او به جسده یا په خپل سرات باندې عبس چار کو دا مکرو تحریم دا مکرو دی مکرو تحریمی ځای ويكره المسؤول ان يعبس بثوبي او بجسدي جمعه سره عبس عمل کو یا د جسد سره خپل عبس چار چار کو کنه عبس چارې کته ویل شي کنه چې اے کله پښو غرض وی دی چارې نه خو غرض مشروع عرض نه وی روا عرض نه وی کنه اې ته عبس چارې ته ویل شي عبس دا مطلب نه کې چې په بے فائدې وی کنه څه پیدا نه پشه په نو شو کنه عباس دا غلا پکته باد ور لګیږي کنه او دا بادي غلا ده او بل رفس سیام ده پر رشه کنه گاډ وډه کنه خبره کړل گاډ وډ رکھدل دا د شهوات له پکې سه باندې رغدل یا د شهوات له چارې کړل کوي رضا رمضان وي او بل زهق فل مقابر کنه په مقبره شکنه خندو الله پکته ډېر باندې ور لګیږي وذكر من على بس الصلاة الميز غوزة سنة پر دو الميز دا سنة پر دا خود خواهی پک سلوم دا و شهی عذاب دا و تا آزی که پا بس لگیا شوی ا ج م ع سره مشکل لري کنه کله ګوت سره مشکل لري کله یو ګوت په خلو کې کله ګوت بل ګوت په خلو کې کنه کله یو نیک سټه کله بل نیک سټه دا مکرو دي عقلی وجه پښي ول ان العبس خارج الصلاه حرام ابس د لمونځنه بهر چې وي که نه اخر هم ده فما ظنک فی صلات بیتو څه خیال ده په لمونځ شي که نه په لمونځ شو بیا په طریقه ولا باندې حرم وي نو ته حرم نه بیا حرم کتینی وي نه مراد که نه حرام ځنی نه مراد ده که نه ابس خارج صلات حرم ده فما ظنک فی صلات تو څه ګمان ده په لمونځ شي ولا يكلب الحصى او ګټکې به کنه اړوي خاصا دی وړي تیږي ته ویل شي کنه دا وړي وړي تیږي چې په لګوته باندې ورېدل شي خاصا اسم جنس ته کایواوی کدوی کډېری وی کنه چې مفرد وینه وخلې به تیر ورګه چې حسات حسات من یوا ګټ کی ولا یکلب الحسا ګټ کی به کنه اړوي مخته کې کېدې پرته دي کوته پر موضوع باندې ویلوړي کنه بیا په لوسي پیروای کنه دا پیروال مکرو دي لانه نو عبس ځکه چې دا یو قسم عبس چار دو کچېره کنه سنډې د قصیدا دې نه فکر کوي کنه خپل مزنه مخ نه کړل شي کنه پر موضوع چې نه ویلوړ کنه ولې سم کا برابرې کا الا الله يمكنه من سجود من سجود فيسويه مره مګر دا چې نه ممکن ته سجدې نه کچې خالصه سنډه ته مخته سجده وه په سنډه پیدا دې کنه په ورتل الله سجده نه شله کوله فیسویه به برابرۍ به مرتن یوره دا د موزه اصلاح ته پر کې به د صحابت نشوله دا د یو شرعي عرض دې پر کې کنه چې سجده نه شله کوله سنډه نه شله کوله ويسوي مرتن ما بروري بي يوري فلوس يوري بيروي لقوله عليه السلام ولا يفرق اصابعه غوت بنټو سوي غوت ټول کړه دا مکرو دي خو په دا طریقه باندې وی چې په یو غوت باندې په ولا غوت زیر وکړه کنه تاسو یې او یا کړه په بل لوس باندې ونسه وی سکوي کنه دواړه مکرو دي په مزشه لکولی علیہ السلام لا تفرق اصابك وانت تصلي ما تاسو غوت خپل وحاله کې تل مینس کې کنه مکرو تحریمی دي خبر واحد کنه غلا ده م ا ب د ا ش ب ا ب و ت ر ت س و ل م ك ر و د ي و د ي ن ا ل و ا ف ا ل م ز ش ا ن ي و د ا ل م ز ك ن ا ف ا ت و ت ي ا و ف ح ا ل ا ت ش ي ا ن ي ب ك د ا س ت ر ح ا ت ي ب ر و ي د ا ر ا م د ب ر و ي ك ن ب د ا م ب ا خ ت ي ب ا ك و ت ر س و ل ا ش ك ن ا مطلقا باندې د لکه نه هغه چې مطلقا باندې استراحت ته پره آرام دې پره کنه مالش کې به ګوته تصور شي ولا يتحسر او یا رکوع او سجده زر زر کې کنه لال لال یې کې دا مکرو ده ځنه حال کې چې اختصار دی ته ویل شي تخسر چې سورات تیرانه تر وې سیمه سه آیات تیر بدر وخلې وې به ټیټ شي زر کې کنه دا تخسر ده اختصار ده اوس کې چې آیات ته سجده په شی وی کنه بیا په باندې ټوپ وکې کنه هغه پرېر دی بدعت تخسر ده مکرو دغه ټول دي هم مراد دغه د وزري د الخاسره ته لانه اسم نهان اختصار في صلاته انا كلام دليل لكن معنى موجوده خبر واحد رغلا ده نبي سم معنى كو دي اختصار نا پر مزشه مزه به اختصار نا کیسا خو چونکه زونی ثبوت ده خبر واحد ده و زونی دلالت ده کنه مشترک ده اختصار وړي منیر او چکی منیر ته کنه اختصار دا معنی چې قرات زرد تر وي رکوع ساج دا زرد کې کنه سکوي چې دا د شیطان وضع ده د شیطان شکل دا شیطان چې کله کنه ا جنتین اوټ شو روی اصل شو کنه چې مزکه ته تلو کنه به داسې کړی وي کنه حسینه په دې ملا به داسې نیولې وي کنه دا هغه کنه هیئت شیطانی هیئت سکوي چې دا د یهود کنه عادت ته یهود داسې لسینه په دې ملا به داسې کنه سي سکوي چې دا د متکبرین او د جبراوی کنه عادت ته دا متکبر خلق جابرین کې ایا دا ته اګه دالي کا پر ملا باندې لوس نسی کنه او دا رنګ دا دې نه چاره ولا کنه دا تا کنه دا ګاندې مردوړو خلق دې عادت ته په دې باندې چې لوس نسی کنه سمجی له حال بوله د عادت باد ده کنه او بل دا چې په داسې ترک ته وځي مسنونه ده پر شول دی کنه دغه مسنون طریقه ځلې ته چې راځي کلوس دې سرګوشي کو چا سره په راز باز لګیا یو د الله په سره کنه سره ویلوړي کنه سره کنه مخاطبه کې کنه ملتفتا به یو طرف بل طرف ته التفات نه وکړه کنه دغه سره چې یو طرف ته بل طرف ته مخ اړوي التفات کو یا د کسر ګړوي کنه دته د خپل موضوع پته لګي کنه چې خپل موضوع ویلوړي چې دا څه کوم وخت یې کنه چا سره لګیا یو چا سره ملاقات کړو غلې کنه دا پته نه وته لګي خلیج مخ وړوي کنه دا مکرو دي خالي سترګې د سترګې په خالي شاړه وې کنه سترګې اړه وې کنه چې تر ته وطن کې سکین تر ته وسنه کې کنه ما غي نه اړه وې مخ نه سره اړه وې کنه به دا جایز ده کنه دا څه کراهت نشته لأنه اسم كان يلاحظ أصحابه في صلاته بموك عينيه ځکه چې نبي سمو چې ای به کنه قتل سبب کرام به قتل خپل ملګری به قتل خپل مزشه به موک عینه په د ګوشه د سترګې سره دا سترګې په کنجې به کنه سبه کرام د سمخ څه پیرا کتل چې څه کنه په مونږه مخته چې جېږي خو نه او چې ګېږي خو نه کنه مې به تنبي ورکول کنه چې سال سم به وړو چې به کنه خطي کې لسی به تنبي ورکول کنه ته مخته چې ګېږي وټی چې کنه ته رکوع نه کې سجده نه کې ولا يقعي او په کولټي ملکشني پر مزشه ولا يفتر في ذراعيه او د لې چې به کوم دا به نږدې په مزکه باندې دا به نو وړوي لکول ابي ذر رضي الله عنه نهاني خليلي حن ثلاثن زه خپل دوست درې چارې نه منې کړی ان ان قران قرات دیک یو دا چې زه مشي کټ کوم په شان دې مشي کټ کولې دې چرګ سجدا داسې زر زر ما لګوي کړه هغه چرګ چې کړه مشي کټ کوي شو داس کنه دا غس او سپول نو سیدا کنه دا مکرو ده وانا تر شدا سوال به او دینا مله کان چې ذکر وګړو په شاد وګړول دي ترړي ا کنه سینا لګولې وي او د مختلف سینا کنه په مزکه باندې پیراوی کړی وي په سیدا کې به داس نه کې بلکې په سیدا کې به کنه د لوسه په زیر باندې سیدا کنه هغه تلی به لګولې وي یک ها تفسیر کوی چې ها چاته لشي دوا تفسیر نه وګړي دي یو تفسیر دغه ده چې دا سویدې در چې ګېډې د کولټای خلک په پینده باندې کښې ځکه نه پښه سره ولړه وې کنه لکه زره به باندې خلک په پینده باندې کنه کنه کټای کښې دي او پښه ولړه وې کښې نه کنه بیا سویدې ته لور شي دغه تفسیر شو دی که دا مکروه ده خدو ته دا مراد نه ده ولې که ان یزها الیتیه الارض کولټی په مزکه باندې کښې دي وینسب رغبتیه ټیټ یې ودروي نه بل په درولې سره اولوس په مزکه باندې کښېنی کا او صحیح دا تفسیر صحیح ده اول تفسیر کنه یک ها اگر کا شکل مکروه ده نو صحیح کنه او عادو تنه مراده ولا يرد السلام بلسانه او نه به ګډوي سلام په شبه باندې کچا سلام پر وچول په ذکر په شبه جوړو کې وعليكم السلام لانه كلام ځکه چې دا هو کلام ده او کلام خو مفسد ده په چارو چې به دا مسله دوته نه وایي ذکر کنه دا په مفسد نه ذکر وایي مې په مکرات به درګړي کنه او چونکې دا ولا بيده شي دې وجه نه دا ذکر کا او نه به ورته یو سلام په لوس باندې کنه په لوس به سلام ده کنه لانه سلام مانن په لوس باندې سره دا سلام د جهاد ته ماننه دا کنه مان سلام وچولو که چېرې سړی ما کنه معذور و پښې شي نقصان ده کنه زره سړی ډېر غوټ وي کنه په داسې خیال شکل نشي رسېدلی یا کنه پښې کنه خروپې دي زخمي دي په پښه نشي رسېدلی بیا هو چې کوم کیفیت ته سوکاوي کنه په طریقه د کښني لأن في ترك سنة القعود ځکه چې په دې کې نو څه شي پر شو دي دغه سنت نوستي سنت نو سوا تشهد ولا سایده کنه یو په درلوند کې کنه په پابې کښنه کنه شي په درولې وي دوس په کاري جارو کې به په مودي مونږ وتړي او به سمعن یا په ژوله باندې باندې کو ليتلبدا چې نمسای شي وټي پکای شي کنه فقد روي انه سم نهى ان يصلي رجل ومعكوس روایت را چې نبی سم مانه کوي دغه چې وسل مسکو او حالت چې معکوس شعر وي وشتونی کنه ګانډه وی ټیل وی دا مطلب نه چې په لوسه کې سایټ لوي کنه ملمسو که چې عکس کې به حمل کثیر در مینه متجمه چې په دې حالات کې مینه مکروه ده کنه چې وشتون داسې جوړ کړی وي تر کړی دی په دې حالات کې ترمیز کې دا مکروه ده ولا يكف صوبه او جمعه به نوې رټلوي یا ویلا یې فسبو جمعه به نوې رټلوي سجده ته درې مې کنه بل پردګی نه مردګی نه و دا ختم متدار کې چګه کې کنه یا چې کله رکوع ته سې کنه بیا دا نه چې سره موتی شي کنه خو خورې دي رټ په خړې شي کنه باندې بلی شي بیا جمعه مول دا او کنه هغه ساعت نه خرپو کنه بچ کوي بیا مباح ته به گنجائش تا ولا يكف صوب جمعه به نور ټلوي په لوشه به نور ټلوي مدینه مخې باندې مې ټل کړی لاسینی به دې نوي کنه ټل کړی پیسه به د نوی تړلې که نه او که رسمي د ټکي په دې سره لمونځ مکرو ده هو کله که اصل شي که لمونځونه مخ شي که نه یا څه چار دی پر لسین ټېل کړي وي که نه چار کې یو د سوی پر لسین ټېل شي که نه بې بیړوندای شي که نه یا رکات ته ځون که نه په تشوي لسینې که نه امام ټوه رکوته او تو سره دا مکان شته چې د لسینې ټېل کې که نه اخو شي کې به ته رکعت مې دوکې پر بیړه وکې لسلی خلوص نه کې کنه په مزه باندې ودرېږي مې سب هر تکبیر مکروه ده وایي یو خلصول ریغ دی خلص ده کو کنه کدا ټیل کنه ریغ دی خلصول یا بندول یا کنه مکروه دی چې دا بیا رنګ وې کنه خدا لشي کنه خفیف تی بل البته یې ټیل نه کنه خلوص ته کو په مزه شي کنه په یولز باندې نبي سم د صدر لمانه کړی دو کنه دا مکروه تحریمی ده صدر مختلف تفسیرونه شوی دي ان يجعل ثوبه على راسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه هذا مردا تفسير کو چې جماع په سار باندې وچي په یوه وچي وکنه او د پیسې دوړې طرفې نه خلاصې کو کنه جمعه په سر باندې وچوي او په یوه باندې وچوي کنه ثم يرسل اطرافه بیا غپی سه کنه خلاص کو په وې نه ډوي لکه پټکی شي کنه پټ شي په نه پټ نشي دا سه خلاص کې من جوانب دوه طرفه نه بيدا صد الله او چا دا ته څه چې هر جمعه کنه چې کیما د وغسو کې طریقې ده چې پاترې کې نو غندې کنه بيدا صد الله کنه اته صد الله به ته ولا شي دا غیر تفسیر ده او دواړه مکرو دي کنه پټکای داسې در باندې خلاصه په یوځای سره په سار نه شي دا مکرو ده په موضوع شي کنه داسې در باندې ونه لړوي دا کنه دا مکرو ده د نه پریوتو کنه بیا چې په یو ری باندې چار کړي به در باندې وړه یو ری کنه چې مکرو دې مکرو نه باید شاګر کدا مکرو چې در باندې اړوي خدا بر البته یو څه نه به کنه کم مکرو ده او یا کړه په سار دا وچولو په یوځای دا کړه پرتا کیز للی دا مکرو ده او یا کنه کوټ ته په یو ډیر وچولو د چپانه ا کردی غونډه کنه کردای چپانه وچی بیا سره چپانه کنه لسینی هغه لسینه په لسینی باندې نه بوسه کنه د ویډیو چپانه دا مکرو د خپل مدرسه اذن چپانه کنه چوخې دی دا چې کا په دې مټې پر غوري نه وی کنه لسینه په پابند وبسی او لسینی کنه سر طرف ته لړی کنه سر طرف ته پرې دی اگر کلو سته کنه سری دی کنه جمعه تام نو کنه او دا مکرو ده دا غا سدل ده بس غزنه فعلی مون خدا فرمایي کنه چې دا ویش کوټ کنه ا د وغسه کنه او دا پټې وی کنه سبا پټیا وی پرغه ا پټې بند کې کنه ودا هند بند کې کنه دا غا سدل ده ویش کوټ چې داس لاره خلاص وی او دا پیږي چې دا غا سدل ده خو زه ویل چې نه ده کنه دا مکرو ده که چې هغه پټۍ بند کې کنه دا مکرو ده نو رضا شه ته تر یو کې چې نان د مکرو کنه پټۍ تړل دا نه دي مکرو کنه نه خپل سوال مکرو دي چې اور د کوټو غسوي لسپینې دي کنه په لوس ته لسپینې باندې لسپینې دي کنه بیا که هند خلاص وي کنه وسکاټ ته یا کور ته کنه دا مکرو دي او نه دا پټۍ بندول مکرو دي کنه دا خلاص دي افسد نه ده نه خپل طریقه باندې وغسه دا طریقه ده زه لاري مالي نه وي کنه په سار باندې مول وچوي کنه او دا چې په نو لړه وي کنه دا سره کنه خلوص لږي دا غصب له مکرو ده بلکې غلبان غلبان کړه چې ژمی شي خلک ته کنه چوي کنه ا دې په دې خو په ټوکې دې پر چې په نه پټکای شي وي نه خالي خلې په دې په نه پټوي کنه او په مټې دا سوچ او دوار تر ترویجي کنه دا صد دا مکرو ده ولا ياكلوا خروج په نو کو په مزشه دا د مفسدات نه ده دا مکروهات نه ده دا مفسدات نه خراب ا بهر نه خو دې کنه کډیر معمولی غوندې شای وی چې بهر نه دې کنه نه سو او په حالت تیر کول کنه لکه رضا چې متری میدا په موت تک کنه یا کنه بهر نه کنه چې نه کنه چې نه نه کنه ا دې خپل ته نه ستا او به لکه په خلوش کنه در ولې کړه کنه خړلات ته کنه تیر کړو دا سره مين موتې جي کنه دا خروق ته کارون ته وکړو مين موت ته پښه ولا يشبو شوق پانو کو ای بهار نه کنه سوس کدیرانو خلې ته کنه ودن رسو مين موتې جي کنه حتی کې چې کنه بروم سوس کنه خلې تر نه وته کنه و تیر دو شو پسل مين موتې جي یا کله کله په ګرمې شي کنه خلا در بدرو شي کنه اخلا د کنه لوړ شي هغه فرق به چې وحالت صلات مذکرتن پر راشي په ویره باندې خروکا معاف نه ده چې حالات الموضوع ادري پر کوین کده کنه حالات صلات مذکر ده در پر کوین کده به دا ویره چې په داخله شته دا ویره وي چې په مزنی کا په مزنی کنه دا تو نقصان ده کنه جماعت تر غلې کې بل مخ ویلوړي لوسیلا دي تړلې دي کنه وته نه سوي چې په مزنی ویلوړي کنه دا نه ویره ده نه دا کدا ویره کنه دا یې تو نقصان ده چې ته کنه ډېر کنه په غفلت کې په خلاف پې رژې نه چې د رژې کوم څه خاص حالات معین حالات نشته هغه اول دی وي په هغه شکل وي لکه چې کومه نه راوځي وي که نه نه عادي که نسیان ډېر پېښ شي پاشه نسیان معاف ده ولا باس بأن يكون مقام الإمام في المسجد وسجود في التاكة ونشتا ديرا تنجي لا باس تروشي اذا ما تبي مخالف جانبي أولادك نشتا ديرا تنجي ب ان يكون مقام الامام في المسجد چې زوی دې درځل د امام په جماعت سي وي وسجود في تاک او سجده په محراب شي لګيږي کنه تاک محراب ته ویل شي دای به هر ویلور ده هو چې کله سجده لګي کنه سجده په محراب شي دې کې سبوک نشته ويكره ان يكون في تاک او دا مکروه ده چې خلاص نه په محراب شو درځي کنه فيا په محراب شي اعتبار کړه دې هغه پرې دوی ته که چې پرې به محراب شي کنه بیا مکروه ده او که چې پرې بهار وي کنه بیا نه ده مکروه ځکه چې قیام په دې پرې باندې کړي لکه فقها فرمایي که چې د حرم شکور مرغۍ دي یا ځناور ده کنه پرې په حرم شي او ساري بهار یې سره ده کنه دا حرم شکور ده نه به ویل نه کنه سمې که چې بهر وتله ده او که پرې بهار وي ساري کنه حرم تکړه فایته نه سره ده بیا شکور کړل شي د حرم شکور نه ده دا الله خبرې چې پر ولو دا چک شو کټی شو کړه سیدې لوړه که سیدې در چګېږي کنه هغه خو چې بهر ویړو سره کوم ویني هر کته پاته لګېږي به کنه یګ نه مې چې دا په اکبر سره چګېږي او په دسره ټیټېږي او یو جدال چې دا مشابهت ته د کتاب سره لانه یربو سنی الکتاب دا قیام د امام باکنه په محراب پیژنه دا مشابه د عمل د اهل کتاب سره د يهودي عمل سره کنه مشابهت ترسي من حيث تخصيص الامام بالمكان د حیثیت تحت کول د امام نه په مکان سره یو د طریقه چې امام ته کنه ګوښه سټیج جوړ کړی کنه څه زوی ته فلا کړی امام پاوی لوړ وی کنه او نه را کوم کنه بل دې کوي لوړ نه را بل دې کوي لوړ یې سره مشابهت ترسي بخلاف ما دا کنه سجدي فتا کې په خلاف صلات کې سجدي په محراب شوی کنه او نه را کوم سره که بهر وی لوړ ده کنه بیا سم مشابهت نه اغه سندرونه او دلا شارحین لیکي فضل القدیر کنه چې واجه د کراهت دا نه چې د تخصیص امام د مکان سره کنه تخصیص ایسا شته امام مخته ویلور ده کنه کوم نه سپنه بدیا ویلور ده بهار ویلور ده او محراب ته جوړ وی کنه محراب ته ورنږدې وی کنه چې نماز ته یې شوی کنه خوشی خوشی جمازینه ته جوړ وی کنه پابو دی ویلور وی تاسو سوي سره ولا ده نه په سب شغل ده ګوسه زور ته به بیا ویلور ده کنه کیسه دا به کچ دا کړ اشتباه به تل په کوم باندې کنه دا ما محربین ایسا په عربي ملک کې شتا د المنزله چې کو دغه سرکوري خلق باندې نه کو کنه هغه امامون خطیبون د حکومت خلق وي افسرونه کنه بدا کنه ډارېږي د حکومت خلک یې ډارېږي که نه دښمن نه مخالفین نه کنه دار کله کله ټیک په حمله پدو کو چل مزد فی کنه اې دې وجه نه پکنه محراب شل یارا ایک طرف نه وی کنه بالکل فاطمه مزسی کله ټیم پی راشي به غلا روشي کنه په محراب تر نه وځي په عمل یار بد نرسي او ستاسو محرابینه وته جوړ وی لکه بقایدا مکه کټا کسه کنه او پاش نه ودرې دو کنه پاش نه ځکه درې کچ چې کې طرف نه طرف ډاز بندونو کوي طرف نه سا کوم ملو د حق کلو ده کنه دې طرف نه زګور بندو شي طرف ګور بندو شي خلینوي بیا په حال کې اعتبار ته حسد محربی نه دی که چې دا کنه پاته لګي چې مام چې ګړیو کټی ډیږي کنه سکو سنو کو کنه یا کراهت واجب دا غوا تخصیص یې ساو نشتا ونه کنه ويكره ان يكون امام واحد ولا دكان البته که چیرې کنه زوی تانګو کنه خال ډیر دا ورسته زوی تانګ ده کنه بیا نه په محراب سره درېدل شي کنه په چې محراب ته کو ګنجش ته پر چې حل کړ کنه دیر شي نه شي سپینه پسې مست شي ويکرو ان يكون امام واحد ولا دکان او دا مکرو دی چې امام ګوشه په چک زی باندې ویلوړي ا دکان چې ویته شي هغه چک زی دا امام په ویلوړ دا کنه کوم ټیټ ویلوړ دا لما قلنا واجب بیان کا چې دا تقنا تشبوه دو کې تاب سره تخصیص رسید امام په مکان سره کنه امتیاز یې رونه خو چې سمرا چک زوی بیا امتیاز رسی کنه سیک یو ولې شوی کچې یو ولې تاسو چک وی سیک دوه خرته وشای کچې دوه خرته چک وی کنه صحیح دا دو کنه چې دمر چک ګولا چې هغه چک ګولا کنه خلق مساوی کچې دا خو لکه زده پر چک زوی جوړ شوی کنه دا سی یو دی ولې بونه کنه فرق نه چیږي کنه چې پاسره امتیاز رسی کنه امتیاز حاصل کیږي کنه کم څه کوم یو یو غاس کنه چک وی کنه بیا جواب مالی میډی که چې امام د په حالت کې جز چک زو جوړ شوی ده کنه بلا مکروه ده اگر که تو کدا څه وکنه چې هغه امام سره په دې ځای باندې خلیر حلقه وی لور ده امام په دې کې لور ده ودر حلقه سره په لور ده کنه د ونر حلقه لوند کې لوند ده دنه مکروه ځکه چې تخصیص به ختم شو کنه وکذا الکلب او درنګ دا ته سم مکروه ده چې کوم په چک زی لور وی و امام په دې نه ټیټ وي په صحیح روایت شه لانه ازرام بل امام ځکه چې دال کې تحقیر ساده امام امام له کې تحقیر سي به دې کې چې دای په ټیټ وي کنه کوم په چیزي پر ویلوړ وي ولا باس ان يصلي الى ظهر رجلين قائد يتحدث ونشته بو کو چې یو څه سایل مس کو په طرف ته شو دې سړی هغه نو سو کنه خبره کو مختل مسایل ته نو څه کنه او تو ته شود راوړي وکنه د يتحدث کوي د اختلاف د پرنده کا غلا نسيان نه مکو که خبره کان نه مکو کنه لأن ابن عمر ربما كان يستر بنافع في بعض الصاريه عبد الله بن عمر بيت كنا كلا كلا بو چكنا سترا بي جوړه په نافع سره په زرا سفر شه نافع د خان خادم غلامو چکلا بل مزو واسرو نو سترا به نمي دل کنه او د بل ویسکو به مې شو کې چې ولې زاره کا سور وړه چې دا سور وړه وکنه او د بل مشرو کې به سور راولې وکنه مری مچ دا عمل مکرونه ده سترا به نه جوړ کړ ولا باسا بأن يصلي او کچره مخه درو به دا مکرو ده دا کو چې مخه ته په طرف کې کنه به دا مکرو دي ولا باسا بأن يصلي وبين ذي مصحف او بکر شي چې ساج مسکو مخ ته قرآن مجید شوی مالک لاکوي او سیف مالک یا پیراوي کنه لاکوي للیږي کنه به دې سره کراهت نشته لانه ملا یو بدانه و به اعتبار تثبت الکراهت و اکرات بر وجه خونی جوړیږي کنه چې قرآن مجید مخ ته یو شوی میو چې مکروه ده یا پیرا مخ ته چې مکروه ده بر وجه خوستانه خدامه چې بت پرستی سره مشابهت رسي کنه دا ولکه چې کله قرآن مجید یې بدل کې یا پیر یې بدل کې یعنی چا یې بدل نه کړی چې سره محبات روشي کنه هغه ونشته پښه لانه لا یو بدانه یا قرآن مجید یا د تیرې کنه یې بدل نه کېږي نه سو ده و به اعتبار یې تثبت الکراتو او په دې حال باندې به کرا کو ثابتې چې کنه کرحات ویدا پښه دا نه چې کرحات نه راوځي نشته دا وایي کرحات وځي دوه کنه چې چا یې بدل کړل دا تمره وځي تیر شوی کنه چې کنه اکها مکرو ده پلکای مکرو ده پلکای مکرو ده کنه هاي کرات میرا وجه دي خو دې وجه په هغه په ذکر نه پتیرا په مکر سره مسجد څخه کنه په دې طرف مش کې وای دا وجه به چې مشابهت تر کنه د عبادت ولا تشبوه ولا کنه اصلا مرتي هغه نه پټه ولا باس بان يصلي على بساط في تصويره او په دې هغه ډېر بوک نشته چې سايز مس کو على بساط په داسې کلینا باندې په داسې کنه فرش باندې چې په فرش باندې تصویرونه وي ای جاندار ای حیوان تصویر نه وکړه په غفل باندې په مثال باندې کړه او تلمیس باندې کې دا نه کنه ډیر بکرش ده ریا خندو خو ډیر بکرش ده کنه تلمیس باندې کړه شی سم مکروه خبرندو لأن في استهانة بصور ځکه چې په دې شی بیزتی ده صورت تعظیم هنده کنه ای صورت و دې کنه تصویرې دا بیزتی ده په شی باندې خیره پرې پوری شي کنه ودا ګډې پر دې په ورخړې به کنه کنه طالب پر دې کنه هو لا یجد علی التصویر سویدا به نه لګي په تصویر باندې بالکل مختص بنوي ته کنه څنګه دې پورتی کسنه په طلب مکروه ده لانه یربو عبادت صورته ځکه چې دا مشابهت رسي د عبادت صورت سره لکه چې تصویر ته سویدا لګوي کنه اسره مشابهت رسي واطلق الكراهيه في الاصل دا جمع سير مساله وال چې کله په مثال به چې تصویر نه وي به دا بوک نشته ځکه چې دا خو یې توکم توهین ده او اهانت ده بې عزتي ده او په مبسوط یې کنه کراهت مطلق ویل ده اصل مراده مبسوطه لان المصلى معظم ځکه چې مصلا جانماز دا معظم شي ده جانماز معظم وي که درمام نشوي کنه کنه نه دا تعظیم ده که چې په دې مثلا باندې جوړ ده کنه دا تعظیم شو ده ای تصویر یو طرف ته کائنات کې چې په پور ده کنه بل طرف ته په مثلا باندې جوړ شو ده په کله جنمال باندې جوړ ده دا د تصویر تعظیم ده بیا په داسې باندې مغرمین مکرو ده کنه چې پاشه تصویر تعظیم ورغلوي کنه ای مبسوط مسله رغه ده کنه چې په جنمال باندې تصویر جوړ وي کنه بیا اب باندې میز مکرو ده اگر کنه شری په ورسیا هو دا ډېر وړوي په یې مثال باندې تصویر نه ویداګه حرکابې شکل دا مسجد نبوي شکل په شی بیت المقدس شکل نه په جوړ کنه دا ځنا په جوړ دي مثال باندې کنه زنه نوی فتاوی وتلی چې دا به د میز مکروه تحریمی ده په دې کې مثلا باندې کنه حنکابې تصویر جوړي په یو څنګه مسجد نبوي تصویر جوړي کنه په دا باندې ملي چې مکروه تحریمي ده ځکه چې دا دی که نه بې عزتي یې کړې دی که نه دی مسجد حنکابې تصویر بې عزتي دو یا د مسجد نبي تصویر بې عزتي ځکه چې په دا خو ګډې ورځل شي په دا که نه خو دې مرا ټیټ خبران دو که نه دا که نه متفرد ده په دې راشه که نه که نه خلاف اولادي دغه جنې مسینه چې دا تسینه په جوړ دي که نه خلاف اولادي که نه خو میز مو دې که نه مکروه تحریمي نه ده